چې الفاظ داسې مې استعمالوي چې هغه د غرور او د تکبري تا کې غرور نشته تکبر در کې نشته دی عاجزې ځان عاجز حسابې خو ګورې الفاظ به داسې نه استعمالوي چې هغه د دغه وي د غرور او د تکبر ګوره حضرت موسی علیه السلام ډیره لوی هستی ده قوم وته ناس دی نو بیان یې وکړ نو څه عجیبه بیان یې وکړ په دې قوم کې یو سړی راپاسېد ورته وی حضرت نن چې دی په دې علاقه کې لوی عالم څوک دی ښکاره خبره ده چې لوی عالم پیغمبري کنه د پیغمبر نه خو بل لوی عالم نی موسی علیه السلام کې نه تکبر شته نه غرور شته خو یو ټکی وی چې دا ټکی دا متکبر خلک استعمالی دا الله دا خوښ نشو وی حضرت نن په دغه کې دنیا کې لوی عالم څوک دی حضرت موسی علیه السلام وی انا زیم حقیقت دی بالکل خدا انا ټکی چې دی نو دا ځکه ښه نه دی چې دا استعمالی ده دغه وایي زیمه الله ته دا خوښ نه شو چې تا به داسې ویلی وی چې الله اعلم الله خپلو نږدې بندګانو ډېر خیال کوي موسی علیه السلام ته الله وایي چې نه ورته وحې کوي ستا نه بغیر زما یو بل بنده دی چې اعلم منکه استانه لوی عالم دی موسی علی السلام خو د علم شوق الله ته سوال کوي رب هغه به کم زی چې زه ولا ورشم وی دا به سفر کې خان سفر به کې کې کې نو مجمع البحرین یو ځای دی هلته به لاړ شي هلته به تا ته میلو شي وی ربه مجمع البحرین کې به غونډه علاقه ده نو چرته به وی ځان سره به مئی والی او دا مئی چې د نکم ځای کې رک شو اقل ته به هغه سړی وي نو موسی علیه السلام سره د خپل خادم روان شو نو مزل کو کو کو مجمع البحرین ته چې ورسېدل دوی خواران ستړي شو نو داسې یو تیږه وه د سیند په غاړه په دې باندې موسی علیه السلام وده شو د سره خپل شاګرد هم دی هغه ویښ دی او دقلته کې دا مئی څوک وایي دا اومو خو مړو څوک وایي نه دی په غوړو کې سور کړی او دا مئی را دغه شو خوځېد او را ژوندی شو همداسې ټوپ کړی دریاب ته چې په دریاب ورننوته دا رستو اوبه د ده پسې سورنګ پاتې شو داسې داسې هغه را غونډې نه شو سرنګو هغه اریان شو چې دا سو شو وایي زه استاد صاحب وده دی چې راویښ شي نو دغه به کم موسی علیه السلام ورته به دا کیسه بیان کم چې راویښ شو د ده نه درس هیر شو موسی علیه السلام وایي ځای چې ځو دی بیا د شپې مزل وکړو سار له هم د غرمې پورې مزل وکړو چې ښه ستړي شو نو موسی علیه السلام ورته وایي هلکه ستړي شو هغه دغه خو راوړه عصبانارې چې راوړه چې وی خورو دی ورته وایي اوهوی صیبه ما نه خویر شوي و هغه چرته چې موږ دمه کوله هغه ځای کې هغه زمونږ سور کړی مئی اخو را ژوندې شو او سین ته دریاب ته ټوپ کړه وای خدای دې په خیر که خو دغه زمونږ مقصد وکنه چې ما ته ویلی شوي چې چرته دا روک شي هلته به یي به دا را روان شو او په تالاش تالاش لاره ګوري ګوري واپس هغه ځای ته رالل چې ګوري دلته اوس یو کس وده دی په سر ساده راچولې دی ځان پټ کړی دی موسی علیه صلات وسلام وته وی السلام علیکا دې سړی سر روچت کو وی دا دلته سلامونه څنګه دي دلته خدا خلق په دې نه پوهیږي جاهل قوم دی دا ته څوک وی زه موسی یم وی هغه د بن اسرائیل موسی وی یو بیا سره ستړمي شهر سکړي دي وی سره راغلی وی زه دی لراغلی ما چې الله وی تا سره یو علم دی او ما سره نشته دی چې زه تا نه هغه یاد کم ما وی علم پسې به سفر کوي ښه بخاری نه دی بخاری کتاب العلم هغه کې دا واقع بیان کړی دی چې علم پسې به سفر کوي کلیږي او کډیږي مونږ ته به الله دی وبخي مشر استاد نو هغه هم دا خبره کوله دلته یو سړی د نه د مسلې تپوسو کی ته وګوره چې د دې سړی شوق شته او که نشته ورته ووایه لاړ شه کوړي ته موږ ته ډېر کسانو دا مسلې دغه کړې زه ورته وایم زه هم ورته اوس وایم کوړي ته لاړ شه مسله وت ابا درته لیکلې درکې بیا لګ ما تم ښکارا کا چرته اوسه پورې چا موږ د بیا نه د ښکارا کړي خدایم په خیر کې موسی علی السلام په مزلونو پیاده مزلې کړي دی او کوړې خودونه نږدې دی چې سار روان شنو واپس بیا هم دغه کې ګرات لیش ها هغه واقع الله بیانوي و اذ را یاد کې هغه وخت قال موسی چې اووی حضرت موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته فتا نوجوان ته وی خله خو خلک خدمت په نوجوان کوي اووی موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته د حضرت یوشع علیه السلام نامه ده څه ورته وایي هلکه دا بله مسله ده چې ته خان یې که نه او یا افسر او یو علاقې ته ځې او تا پسې ټوپک والا ځي یا ملګري د سره یي نو ځای ښایه ښه چې پلاني ځای ته ځو چې د ملګرو ته پریشاني ني نو دیم ورته وایي لا ابرهو همیشه به یم زه مجمع زید را یوځای کېدو بحرین د دوه دریابه د دوو دریابونو د یوځای کېدو ځای اټک ته چې تاسو لاړ شئ د اټک نه لږ را دی خوا دغه ځای کې یو هغه د ګلګت نه سیند راغلی دی او یو د دې پلو سیند تللی دی دا سره دواړه یو ځای شوي دي دا چرته چې دوه دریاب سره یو ځای کیږي دې ته څه وایي مجمع له یو د دې ایران د علاقې د فارس دریاب دی یو د روم نه راغلی دی دا دواړه سره دلته دغه کیږي یو ځای کیږي ها تر دې پورې چې زه ورسېږم مجمع البحرین ته او امدویا یا زه سفر وکم او امدویا یا زه لاړ شم مزل وکم حقوبه ډېره زمانه حقوبه ډېره زمانه فلما بلغا هر کله چې دا دواړه ورسېدل مجمع بینهما هغه ځای د یو ځای کېدو ته په منځ د دې دواړو کې د دې دوو دریابونو هغه دغه ته ورسېدل یو ځای کېدو ته نو موسی علیه السلام وده شو نو نسیا د دواړو هیر که حوتهما خپل کبه مئی دی خادم دا هیر که چې ورته ویلې وی چې حضرت اخو ژوندې شو او دریاب ته ټوپ کړو او موسی علی السلام دا هیر کو چې ورته ویلې وی چې الکه د غم د سر راواخله چې د نیر نشي کپ فتخذ سبیله هغه اونی ول خپل لار فی البحر په دریاب کې سره با سورنګ فلما جاوزا هر کله چې تیر شو دا دواړه نو قال لفتاه هغه وی خپل خادم ته سډیر مسلې وکړوان دي تیر شو نو د وی د خپل خادم ته چې آتنا غدا انا روړه مونږ ته سبا نارې زمونږه غدا هغه خوراک ته وایي چې خلک د زوال نه مخکې کوي سباناره لقد لقینا من سفرنا یقینا منګه ملاو شو د سفر زمنګ نه هاذا چې دا دی د سره ملاو شو نسبا د ستړی سره ستړی شو خوراک هم هغه خوند کوي چې دا ښه ستړی شي که نه او بیا یې وخورې د خوراک نه خلک وایي فیدې زمیدار واغشتې چې دا به سهار جمع پسې دوی کوشي وي او دا کار به کوي کوي کوي او دا لس بجې شي نو چې دا چای ولا یو سی کنه او دا پراټې نو وی خوري نو داسې خوند او چې تا ډکه خېټه سار دم درې پیالې چې سکلی او بیا دا وخه موسکې نو بیا چې ته خوند کوي خلک وایي پلانی مخ په خوا شي نو کې خوند و اوس نشته ولې نشته خو پخوا به د درې کاله پس مړه خوړله اوس یې هره ورځ خورې پخوا به د درې کاله پس چېرته کې د انګور دانه خوړله اوس یې همیشه خورې ښه قاله شاګرد ورته وایي وصیبه دا څه وشو قاله نو شاګرد ورته وایي ارایت ته خبر راکه ماله از اوینا هغه وخت چې موږ ورتاو شو اله صخرت هغه تیږې ته هغه تیږې ته چې موږ ورلو او ته بیا وده شوې او زم د سره وم هلته هغه ميي را ژوندی شو دریاب ته یې ټوپ کړو فاني نسیت الحوت یقینا ما هېر که ميي هغلته ميي وو هغه درياب ته ټوپ کړه خو د هغه قصه ما نه هېره وه او دا رانه چا هېر که کله نه کله ګورې شیطان مې سړي ته دا وسوسې او دا وهمونه دا ورواچي هغه د سړي نه مقصد هېر شي وما انسانیه او نه دی هېر کړی زما نه دغه الا شیطان مګر شیطان ان اذکره چې زه یاد کم تا ته واتخذ سبیله او ونیول هغه خپل لاره فی البحر په دریاب کې عجبا عجیبا دریاب کې چې مئی ورننوزي نو دا رستو بو پسې را بندیږي د پسې اوبر را بند نه شوي اوس نه غوسه شته نه شور شته او نه بل څه شته چې وای په موږ دی وکړولو او داسې او داسې نه موسی علیه السلام ډیر درون درنه هستی وه وی مړه شاګرده خو دقه زمونږ مقصد وکنه راځه قال موسی علیه السلام وته وی ذالک دقه رو کېدل د مئی چې دی ما دا هغه سیز دی کنا نبغې چې موږ د هغې طلب کو الله وته ویلي وکنه نښه ده څه ده چا بل سړی به تا ته چرته ملاویږي چې چرته دنه دا مئی روک شو فرتد دا نو واپس شو دا دواړه علا آثارهما په خپل نقش قدم قصصا چې تالاشي کوله او ماغسې د خپل لارې تالاشي کوو چې واپس هغه ځای ته رالی لغه تیږې ته چې ګوري دلته یو ماما اوده دی دا حضرت خضر دی فوجدا نو اوموندل دی دواړو عبدا د الله یو بنده من عبادنا د بندگانو زمنګ نه دی موسی علیه السلام او حضرت یوشع علیه السلام اوموند زما په بندگانو کې یو بنده آتیناه رحمتا چې ورکړی ومن هغه ته رحمت من عندنا د طرف زمنګ نه خکلی خبره دا ده چې حضرت خضر دا نبی وخه رسول نه دی او نبی دی نبی دی ته وی وحی ورته کیږي خو رسول نو شریعت نو چې دا اوس خلکو ته بیانوه او اکثر ورته الله به د وحی په ذریعہ باندې د دې کائناتو دغه کوله وحی د شریعت دغه نو نو دلته کې د رحمت معنا کوي نبوت اتیناه ورکړو موږ هغه ته رحمتا رحمت نبوت من عندنا د طرف زمونږنا وعلمناه موږ خودلو هغه ته من لدنا د طرف زمونږنا علما ډیر لوی علم هماوی دا د شریعت علم نو خه د کائناتو علمو چې لاغې سره خبرې وکړي اوس ګوره د آداب و خبرې موسی علیه السلام و ته دسې نه وایي ما ته سبق وښایه ما ته علم وخایا آداب خی قال له موسی او ویدت موسی علیه السلام چې څنګه دی اجازه شته چې ته زه زم د سره روانیم هل اتبعوک آیا زستا تابیداری او کما اجازه غواړي اډر وطن کوي چې سبق راته وخایا هل اتبعوک ایا زه تابعداري وکم ستا علا ان تعلمني په دې شرط چې ته اوخې ماته مما د هغې نه علمتا چې تا ته ښودل شوی دی رشدن پویا الله چې کومه پویا تا ته درکړې ده چې هغه پویا ماته مخه هغه علم ماته مخه ګوره معلومیږي دا خبره چې یو فاضل هستی به فاضل او چته او په یو مفضول کې په یو معمولی سړی کې به یو کمالی دی فاضل لپکارو چې دا کمال د مفضول او د لاندې نه یاد کی مخکینی علما یو وفات شوی دی بل ژوندې دی دواړه لوی علما لیکن هغه یو عالم ته یو علم معلومو دا د شعرونو سره تعلق لري شعرونو سره یو علم او دی بل عالم په نه پوید دی به ورته د هغه ځای ته هغه به رټ کوو هغه رټ کې به سره ناستو هغه علم به ته یادو موسی علی السلام سو چنده زیات بهتر دی د چانه د حضرت خضر نه خو بیا هم دغه شاګردی کوي وې ستا شاګردی کومه چې ما ته هغه علم وخی چې کم علم الله تا ته ښودلی دی ناغه وته وی زما علم ته ستاسو ضرورت دی ته پیغمبر ته ستاسو ذمہواری د شریعت بیانول لی ته دا علم څه کې ده دی خو څه بیانول نشته قال حضرت خضر وته وی انک یقینا تشی لن تستطيع معي هیڅ کله به ته طاقت نه لرې زما سره صبرا د صبر وکیف تصبرو او څنګه به ته صبر وکې علامه په هغې لم تحد به چې تا ګیرن یې کړې پاغې باندې خبرن په خبر والی کې زبا داسې کارونه کوم چې ته به خبر نه ته به په ما اعتراض کې ځکه چې بعضې کارونه به وي چې هغه به ظاهر کې ستا د شریعت خلافي او د پیغمبر د شریعت چې خلاف کار کیږي او هغه چپ کیږي دا خو ناروا ده نو زه به بعضې کارونه داسې کوم چې حقیقت کې به ستا د شریعت خلاف نه خو ظاهر کې به هغه د غي خلاف ته به پې نه پوهېږي ته به په ما باندې بیا اعتراض کې قال موسی علیه السلام ورته وایي ستجدني زر دې چې ته به ما ومومې انشاء الله که د الله خوښه وشي صابره صبر کوونکې ولا اعصي لك او زبنا فرمانی نکوم استا امرن دکار وی ښه شرط می ووره شاګردی را سره کوه خو شرط دا دی چې ما سوکړه پښتنه بنه کې چې دا ولی فإن قال نو هغه وته وی فإن اتبعتنی په دې شرط کچره ته زما تابعداري کې او زما سره زی فلا تسألنی ته تپوس مکوه مانه عن شیء اند یوشی زچ سکوم مانه داغي پښتنه مکوه حتی احدث لک تر دې پورې چې زه بیان کم تا ته منه دا غینه ذکرا ذکر اخر کې به د بیا بیانوم خپلانې کار مې ولې وکړو هغې کې دا حکمت و خپلانې کار مې ولې وکړو هغې کې دا حکمت و د دې وجه نه دا روحاني سفر دی او په روحاني سفر کې په کارو چې د استاد او د شاګرد سره موافقت مخالفت نی موسی علیه السلام ورته وایي ډېره ښه ده چې ته څه کې کوه زه به تا نه تپوس نه کوم بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله د نیک اعمالو توفیق مونږ راکړي یا الله خپل کرم او احسان په مونږ رب د دنیا او د آخرت کامیابی زمون نصیب وګرځي رب د دین پوی مونږ تراکي رب زمون حالات درست کی رب زمونږ تمام حالات درست کی خپل توفیق زمون سره شامل حال کی رب د خپل خولي کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث اتباع زموږ نصیب وګرځي رب د دې خیر د دې برکت موږ له دنیا کې مراکي زمون کورانو بچو ته امر کې په قبر کې پرز د قیامت کې رب د عظیم خیر نه موږ ما محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو الله پاک د دې لپاره د لک کې نسل ذریعہ د سعادت د کامیابی د دنیا او د آخرت وګرځي الله سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وکړي د هر قسم پریشانونه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانو کې چې د اهل اسلام سونه بیماران یې الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی غوي ته دعاګانو کې د ملګرو کورونو کې بیماران دي چا بچي بیماران دي چا پلاران رونه بیماران دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د قرآن مجید سره مینه محبت پیدا کړي وصلی الله علیه